د غالب او رحم کوونکی نه تنزيل العزيز الرحيم را نازل دل دی کتاب د طرفا د غالب رحم کوونکی نه اواز یې منسوب د مفعول مطلق دی یعنی نزل تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما دې پاره چې وریا قوم ما انذر آباؤهم چې نور لشي مشران دي فهم غافلون نو دوی په غفلت کې پراته دي ایله مخکې څوک نذیر تانه نور اغله لقد حق القول بشک ثابت شوی دی نا عذاب على اکثرهم پډېر دي فهم لا يؤمنون بما نروني دیل حق کارینا وسوان علیهم چکل حال داسې دی نو برابر خبر د علیهم پدی ان ورتهم کې ورې پدی ان لم تنذرهم یا کنه ورې دی لا یمنون د ایمان نروړي انما تنذرو بیشک ته ورې او ستا ورې فائدہ ور کوي من هاغه چاته اتباع ذکر چې روان دي د قران پسې وخشی الرحمن او یریږي د رحمان نا بالغیب په پټ سره فبشره نذیر ورکد تا بمغفرت تبخن سرا الله بدل گناهونه بخي واجر کریم او زیر ور لور کپا اجر عزت من دل با الله ډیر با عزت بدل ورکی ان نحنو یقینا من نحو الموتا جن بکو ملی هغه چې کوم وړاندې تیر شي د نیک عملونه واثارهم او د دې هغه ناکار عملونه یا واثارهم دا مانوا د دې هغه قدمونه من ملکو کله کولې نه ملکو او کو گناهونه تروان نه ملکو کله چې راغلي دوی ته پیغمبران اذ ارسلنا الیهم اثنین کله چې راغلي دوی موږ دوی ته پیغمبران فکذبوهما نو دوی دواړو ته د دروغ نسبت کړو فعززنا بثالث نو موږ مضبوط کړو دوی دوی لره په درېم باندې فقالو نیلی دی دروغ پیغمبرانو انا الیکم مرسلون ان انتم الا تکذبون نور تاسو مگر درو جنی پر الله علی دی پیغمبران ورته ویلی ربنا یعلم رب زمین په هوه ان الیکم لمرسلون چې یقینا تاسو ته خامخرا لګلی شئ راغلو د بر خار د مدینی نه یو سړی بلری طرف نه راغلو اړخ نه چې تغریب سیدو وجا من اقصى المدینه راغلو د لری طرف د مدینی نه رجل یو سړی او دا حبیب نجارو یسعا چرا من دی علی او په دولو دولو کې دا خبرې کولې قال ویلی دې یا قوم اتبعوا المرسلین اذا ما قوم خبر او منی د انبیاء او قوم توي اتبعوا روان شي من دا غشا پسې لا يسلكم اجرا جن غواړي تاسو نه سمزدوري وهم مهتدون او دې پسملارني وما لي لا اعبد الذي سدي ما لره زما قوم چې زه عبادت او بندګي نکوم الذي او الله تا فطرني چې پیدا کړم ویله ترجعون او دی الله ته تاسو واپس کړئ شئ اتخذ من دونه آیا انسان علاوه د الله نه الہتن نور معبودان نور خدایان نور مددگاران نو نسم یورد الرحمن کچر را دول الرحمن بادشاہ بذرن زما بارک دس تکلیف کچر را دول ری زما بارک رحمان بذرن دس تکلیف دس بیماری دس پریشانی لا تغنی عنی شفاعتهم فائدہ بشرا رسول ماتا شفارز دی دی شیئن ذرگر یا قوم ته تاسو ګره ما شهید کوي هوا وري دا ماول شهید کوي ما ایمان روړې د تاسو پر فسمعون نو اوري واوري ما ایمان روړې او چې کله روح داغه ملائکه واغستو نقیل ادخل الجنه اول شل وردن نش جنت تا هر طرف نه فرشتي ولاړ یو چغې کې وردن نش جنت تا وردن نش جنت تا دا قال یا لیت قوم یعلمون دا دا په جنت کې خبره ده جنت کې ولاړ قال ویلی دی صاحب یاسین یا لیت قوم هاي افسوس زما قوم یعلمون چې تاسو په دې د قوم خیر خواهی له پلو په ژوندون په شلم آیات کې ویلو کنه یا قوم اتبعوا المرسلین او د مرګ نه پس خیر خواهی له ټولو یا لیت قومی عالمین هاي افسوس زما قوم چې پوره دما تاسو باندې غفر لي ربي چې پیدا کړی دی جوړې جوړې ټولې مما د آسنه تنبت الارض چې زرعونه یې ځمکه د تمام نباتاتو کې نر او ماده شته ومن انفسهم هندي له نفسنا ومن ما لا يعلمون او د آسنه چې دوی په هغه باندې پوهیږي نه وآت لهم الليل نشان د الله د توحید دی لپاره شپه نسلخ منه النهارا دا غزه د قرار د دنور د پارا او مستقر د حدیث کراوی تحت العرش نه والشمس تجري والروان نه لمستقر لها د پارا دا غزه د قرار خپل ذالک تقدیر العزیز العلیم دان دازا د غالب او په بادشاہ افاده د ترس وخت پوری و اذا قیل لهم کله چې ویل شي دوی ته اتقوا ويرجعي ما بين ايديكم وما خلفكم د هغه سره چې دی روان دي تاسو نه دا سره چې تاسو مرست دي نو دا ویل دا ګناهونه نو یې چې کوم مخ کې کړی او دا کوم چې مرست کړی وي نو یې یا ما بين ايديكم عذاب د پخوانو متونو د پخوانو متونو لا عذاب نه اورېږي پتا سو چې تاغه شان ترا نشي وما خلفکم د عذاب د آخرت نه اورېږي وإذا قيل لهم کل چویل شدوی تا اتقو اورېږي ما بین ایدیکم دا هر عذاب لنا چې تاسو نړوان دي په نور قوم راغلو وما خلفکم انو تعیم وایا موږ طعام ورکو من هر چاته لو یشاء الله کدا الله خو خشو اطعمه نبی له طعام ورکړو الله چې کړو به فکر پیدا کړو موږ له ورکو ان انتم الا فی ضلال مبین وإني تاسو مگر یوی په گمراه اخکار کې تاسو سرګن گمراهانه الله چې نه ورکړو موږ له څنګه ورکو معنا علماء کړي فی نعیم یقینا خاندان مجلت اليوم النبی فی شغل امام ابن کثیر وی فی شغل فی نعیم دیو په نعمتونو کې فاکهون خوشاله خوشاله وي یا فی شغل دیو په مشغولتیا کې د اغسنا چې پاره کې اور علوی اور والا خو په اور کې مشغول دی او دی د جنت په نعمتونو حور او علمانو کې مشغول دی ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون یقینا نسیدن کی د جنت نن رغه په نعمتونو کې فاكهون خوشاله هم دا جنتیان وازواجهم د دې بیانې چې کوم دي بیاله په ایمان کې دي جنتیان غونته وي فی ظلال دای په سور د جنت کې وي علی الارائک متکئون په پالنګونو له تکیا ځان والی لهم فیها فاکهه دیو تارو په دې جنتونو کې ولهم ما يدعون او دیو تارو سوي چې دی غواړي لهم سلامن د دې جنتیانو لپاره به سلام وي دا ورته څوک وای نو قولا مصدر د فعل محذوف لپاره یقال لهم قولا ویل کیږي به دایلر دغه وینا من رب الرحیم د طرف د رب مهرباننا وامتاز اليوم ايها المجرمين الله وجدا شيء من نظر مجرمانو جنتیان خود جنتونو تورسی دی لگوی جدا شینن نگو اے مجرمانو علم آہد لیکن آیا ما حکم نوکڑ تاسو تا یا بنی آدم اے اولاد دا آدم علیہ السلام اللہ تعبد الشیطان چه عبادت و بن نبی بد شیطان نکوئی انہو بشکلا شیطان لکم عدو مبین تاسو پار دشمن نخارا وعن اعبدونی یوازې زما عبادت او بندگی وکوي هاذا صراط مستقیم دا لارنیغا ولقد ضل منکم بیشک گمراه کړی دی شیطان تاسو نه جبلن کثیرا خلق ډیر افلم تکونو تعقلون آیا تاسو نه چې عقل ملرلې تا نمخ کې څومره خلق جهنم ته بوتلی نو کوم یې چې دی چې دی به دا لار لیدې ولو نشاء الله که زموږ خوښ شي لمسخناهم نو موږ به دوی دا شکلونه مسخ کړی وي مسخ دې ته وایي چې شکل له یو حالت نه بل حالت ته بدل شي عبد الله بن عباس لمسخناهم چې الله د انسان په بدن کې په دمر انقلابات را وستو قادر دی نو دغه ذات د قیامت پر وستو قادر دی د مړي په ژوندۍ کول مقادر دی وما علمناه الشعر او من تعلیم ورکړ خپل پیغمبر ته د شعرونو وما ينبغي له او نشعرونه السهدي د سرا وما ينبغي له لا يليق بحاله وما ينبغي له او ندی مناسب شیر نویل ندی پیغمبر دا شام سرا ان هو ندی دا قرآن الا ذکر مگر نصیحت تے وقرآن مبین و قرآن مختارا سرگن لینزر دید پارچ دا قرآن یرئی یا لینزر دید پارچ دا پیغمبر یرئی من ها چال رکان حیم وهم او دا مشرکان لهم دری خپل خدایانو لپاره جند محضرون یو لخکر دے حاضر کرشے دا مدد دا پارا دو معنی علماء دا کروا یا وهم مراد د انسان نه هغه انسان وو چې هغه د باس بعد الموت نه انکار کوي یعنی کافر دی آیا ګوري نه انسان ان خلقناه من نطفه دا چې یقینا پیدا کړو موږ له د نطفه نه د ساس کې وونه فیضا هو خصیم مبین نو ناسا پی دې جګړه کوونکې ښکاروي دا چې پیدا وکي په مثل لذي بلاولنا الله قادر دی وهو الخلاق العليم دا الله دې پیدا کوم چې پوها انما امره بیشک فیصله دی الله اذا اراد شيئا کله چې را دی لري شي ان يقول له دا چې وای دي شتا کن موجود شا فیکون موجودین کله چې د قیامت نیټه راشي الله وایي اے مردگان را ژوندي شي بس ټول به ژوندي فسبحان الذي پاک دی غزاد بيده چې پلاز دا کې ملکوت کل شین اختیار د هر یو شی ملکوت د مبالغې صيغه په ملک کې لکه رحموت او رحبوت راځي فسبحان الذي نفاق دی غزات بیده چې پلاس دا کی ملکوت کل شین حکومت اختیار د هر یو شی ویله ترجعون او دی الله لو تاسو واپس کړئ شئ پر وګرځول شئ